نو دا غینا ځان ساتل پکار دی لکه پردی کور تا بی اجازت اتلل پردای زنانه تا قتل وغیرہ وغیرہ چې باغې باندې انسان مزین کیږي او خيستا کیږي نو دې صورت کې هغه صفات ذکر کوي چې باغې باندې انسان بد او بدرنګ ښکاری نو دی سورات کې صفائی د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیانې د دیو اجنا اور پسې راړو یا مکی سورات کې حلاکت حضرت نوح علیہ السلام د خزه نو دی صورت کې د کافرانو هغه صفات چې کافر سره خای نو هغه ذکر کوي د دې وجنا ورپسې راړو بیا مخی صورت کی ہوئی وَمَنْ يَدْ مَا اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ سوچ الله سره بل څوک مددگار ګرځي نو هغه سره بیس دلیل نشتا نو دې صورت کې دلایل ذکر کوي په دې چې الله مددگار دی او الله حاجت روا دی د دې واجنا ورپسې راړو امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده د نور صورتونه په حکم د زناکار سړی او زناکار خزه دارنګ دا صورت ممتاز ده په حکم دا غچا چې پاک دامن بدنام کړل چا چې په پاک دامنو بدنامه او لګولا تهمت او لګو نو دا غي حکم بدی صورت کې ذکر کړي او بل صورت کې نشتا دارنګ دا صورت ممتاز ده پا اصول ستاو پا دبراعت دا صحابہ کرامو چې برات صحابه کرامو اشفق اصول بدی کی خودی دی دارنگی دا صورت ممتاز دے پا صفائے دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ چرا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ صفائی په دې صورت کې ذکر کړی دا داسې بل صورت کې نشتا دارنګ دا صورت ممتاز ده په بیان د امثله او د توحید الله نور السماوات والارض داول صورت داول صورت محور د صورت دفع د فحشا دفع د فحشا کوي د بیاي کوي او دا غي د بار قوانين ذکر کوي خلاصه صورت په دې صورت کې سالور قوانين د بار د دفع د فحشا چې بیاي ختمول دي بیا یې ختم شي دا غیر پارا ضرور اصول ذکر گئی چه بی آئی اغا ملک پاد نشی نسالور قوانین اول قانون آیت نمبر دو دوی میاد کی وزانی وزانیا تو لان کیو الا زانین او مشرک دریم کا زناکار با زناکار سره یو ځای کیږي ناکار د ناکار سره یو ځای کیږي او سم د سم سره یو ځای کیږي دریم قانون سلور میات آد نمبر چارو نو هغه له سزا ور کوي چا چې پاک دامن بدنام کړل پاغي بدنام ولا ګولا سزا ولا ور کوي ها سزا او هغه بیا ذکر کوي سالورم قانون شپږم آیات نمبر 6 نو بس بیا به غي گوايو کې او دواړه به جدا شي یو ځای دې نه پاتې کیږي دا سلور قوانین ذکر کړل د پاره د معاشره د سمیدو چې معاشره سمشي او معاشره کې فساد نه یو او آداب سمعان ذکر کئی دپارا دفع دفارشا چې بیا یې ختم شي آداب سبعه دا آداب سبعه چې بیا یې ختم شي دا غیر پر آداب ذکر کړي اول آداب ذکر کړي آیت نمبر 27 ویشتم کې يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتا تستانسو و تسلمو علا اهلها اول دا و مسلمانانو پردو کورونو تا مزائی اول پردی کور تا مزا زکا چه پرده نئی نوار یو بل کر روانی یو بیا فساد جوڑی گی نو اول ادب ذکر کو پردی کور ته به لاړ زنانه ته به قتل حکم راغې پردی کور ته مزه اوس به سکوم نو شیطان راشي او زړه کې الکان لو وسوسه واچي یره لار کې ودرېګا زنانه په لارې تیریږي کوي پردي کور ته نزي شیطان اریان چې جو سو کما شیطان راشي او جنای لا پزړه کې وسوسه واچي یاره دې کو نه ګوري ته هو ته له وګوره سره کوله ځلمې دې څنګه ځان سنبال کړي او څنګه خزوان دې پردو سړو ته نو ګوري مومنان خزبا پردو سړو ته نو ګوري الکانو ته باندې ګوري پردو سړو ته باندې ګوري زګه چې پردو سړو ته ګوري شیطان بیا وسوسه اچي وکل المؤمنات اغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن نو زړه کې وسوسه واچي جنای لا خزلا چې سوره خولي کپړې دې چولې دي غاړه دې کړې دا او دا وای چاو نه لیدي لغون ته دا پړونه دا برقا دا چیل دا سروان جاړ کا پلار تیریږي الا ما ظهر منا مگر چې ظاهر وي د دینا زینت بنخکار گئی شیطان راغی او بیا زړه کې وسوسه واچي یره دې چیل د دې ضرورت دی او دې پړونی ته پرده دړه پکار ده ادړه پرده کوا چې کله سړې پردي کور ته نزي الکان پردو جناګو ته نګوري جناګا الکانو ته نګوري زینت زنانو خپل پټ ک پړونی او چیل ځان نه چا پیر ک سو کی ویني نه نو شیطان راشي او زړه کې وسوسه واچي نزرا بغی خپول را لیولو ما یفین من زینتهن چه سرگن چیا چه پوی زینت دینا یعنی اخبر زینت دین اخکار گئی پینزم ادب آد نمبر بتیس دو دیرشم شیطان راشی او زرکی وسو سوا چایی یاره د دور عمر شوی ګیرا کې د سپینو لاګي دل او د واده او کوه دني در الله څوک تاسو نه کوي نو اخر د امور خپل بل الله واده کله کوي او تعالی غړو واده نه کوي ستا غړو تاسو نه کوي نو بس ته دا سي ګرځلو فریقو نو دا غي را دیوګه چې نکاح خاوند نشته په نکاح ورکا او خزه نشته نکاح ولاو کا بیا شیطان راشي زړه کې وسوسه واچي یا سړی ته غلامي نوکری تاله سو غوادن کوي تاسو نه کوي ته ځان لا سبب خپل باندې غمو کا چې غلام به او هغه به مالک ته وي ما آزاد کا زبتاله دوره پیسې درکما مالک ور سره لیکل وکړل او دې به آزاد کو د باندې کری مزدوري وکړه او غلوې پیسې ورکړې ځان له بیا د خپل اختیار خاوندو و آداب ذکر کئی د پاره د دفع د فحشا او اصول ګری زکه ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها باندې منافقینو تهمت لاګو لیو نو تهمت لاګو لیو داغي صفائی بیانې آیت نمبر 11 کې سورتون انزلناها ترجمه دا سورت را لګلې مونږه دلا و فرضنا فرض کړې مونږه دلا فرضنا زکه وی چې نفس د دې اصول خلاف کوي نو که نفس خلاف کوي خو ته دا اصول مانی وليسم امامهما طائفة من المؤمنين حاضر دي شي سزا دي دوالو تا یو ډلر مومنانو سمطلب د خلکو مخ کې ولا سزا ور کوي چې نور دې نه عبرت والی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی ته خط لیکلو کتاب عمرنا ایلا ایلا للکوفا حضرت عمر کوفی والو ته خط لیکلو بیعلمو نساکم سورۃ النور خلو ته سورۃ نور وخی دې پاره چې بیا نه بچي داغه نه ځانو ساتي زناکار سړی ز نه یو ځای کی مگر زناکار یا مشرک کی سره زناکار او مشرک په یو لړای کې وشمیرل زګه څنګ چه د زناکارې خاوند نه یی معلوم هر سړی د دې خاوند دی دغه سه د مشرک اعلان نه معلوم هر څوک د دې اعلان دی واجت روا دی یو بابا او بل بابا او یو درگاه او بل درگاه زناکارا نبی اوزائی کیگی دا مگر زناکار یا مشرک سرا پا نکاح بنا لی دی لا مگر زناکار یا مشرک یعنی زناکار یا مشرک سرا یا اوزائی کیگی دا هر سوک دا خپل جن سرا روانی ایا او شاعر وئی گناہ دام جن سبا هم جن سپرواز گناہ دام جن سبا هم جن سپرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کونتر د کونتر سره لوزي باز د باز سره لوزي هر یو د خپل جن سره رواني د بدعمل د بدعمل مرګري چرسي د چرسيانو مرګري کنادام جنس بام جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هر څوک د خپل جن سره روان دي پښتانه وي د میخي یار سندای هدا څوک چې چا سره یې هغه سره یې صاحبي دی وځي من شبه بقوم فهو منهم ومن کسر سواد قومی فهو منهم چا چې ځان د چا سره مشابه ک دا غي نشمیر شو چا چې د چا ډاله زیات کړه نو دا غي نشمیر شو وحرم ذالک علی المؤمنین او حرام دې دا فعل زنا په مؤمنانو او دا کسان چې دی هم دای دی فاسقان چې پاک دامنو باندې بدنام اولا ګولا نیکان بندگان بدنام کړو دا غاډو گواہی نه قبلي کی نو چې گواہی نه قبلي نو تقریر یې کوم ځای قبول لې چې تا واخه تقریر کوي نه تقریر قبول لې او نه گواہی قبول ده او نه عمل قبول لې الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه سان چې توبه وکړه پس دینا درست کا مال یقینا الله دې په هغه مهربان والذین یرمون ازواجهم هغه کسان چې غیبت نه مې بیبیان لرا اولم یکل لهم شهداء نو دی لره گواهان مگر ځانونه نو گواہی دی یو ځای سلور گواهی دی په الله چې دې رښتینو نه دا څه به وجنی نه سلور گواهی بکای چې زه رښتیا وام او دا دغه سما په بدملای نیولې ده او پنځم ځل باندې به وایي چې غضب د الله دی وي په دې کې وي د رښتینو نه نو که دواړو ګواهي وکړي نو بس خدا او خاونه به جدا شي لعان بشي او دې ځان له بل وادو کې د بل ځای کې واده شي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه وی فضل الله پتا سو رحمت الله او الله تو وګب لونګي او حکمت والا نن به الله سزا درکړو قوانين به درتاړو خیل نه دغه څه به پری خودي وای نو به قانون ژوند تیرول دا ډیر مشکل او ګران شي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم یقینا کسان چرات له وکړه په درو باندې نو دا یو ډول تاسو نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بل مصطلق لاتلو ام المؤمنین ور سره او د نبی علیہ السلام دا عادتو چې چرته وته نو بغیر د خزه نه ته کم جهاد لوته نو یو بیبي وی ځان سره بوتلا ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها په دې پیرا دای نمبر وغه بوتلې و چې واپس راتلل یو ځای کې پړاو واچو شپای تیرولا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ام المؤمنین پردا کې وا او دا ټول یو ځای وو د نبی علیہ السلام دا عادتو چې او ځای کې به شپه تیر کړه نو سار به وختي دال دینه وته تیاری کې سفر چې به شروع کو نو سهار وختي او وختي کې برکتي او چې ورته یو کاس به پرې خو د هغه ته به وی چرناو لګي نو تو ګورا کومه صفات شوي هغه براواله دغه ځای کې نبی عليه السلام صحابه او پړاو واچو ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها او د اسماء ته تلاړه بار سے راګي یو طرف تلاړه چاغي او دس ماتو داغي هار اوسلې دو نو هغه مرای راغونډولې او په هغه کې وخت لګیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم دل د صحابه کرامو ته وی زئی چیزو او د نبی علیہ السلام دا خیال و چې ام المؤمنین په خپل کې جاوا کې ناس ترا زګاری کی جاوی ته په پرده لګیدلې وا کی جاوا پیژنې هوخ باندې هغه دوه دغه چې تړلی یو خوا بل خوا دی یو بل ته دې ته کی جاو وای نو کی جاو کې پرده تړلې شو نبی علیہ السلام دا خیال چې هغه ناس ته خپل کی جاو کې دای روان شو او صفان ابن المعطل سلمی رضی الله تعالی عنہ هغه پرې خود چرناوی ولګي نو تو ګورا که موږ نه سپات شوي نو هغه براواله هغه ال دې پرې خود او دای لاړل ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها چرالا او یو قتل چې دای غتلی دي سوچ یو که غزور پسې زما اسنه زه په غلطه شم بل خوا لړا شم یا زه په یو لار لاړ شم ای په بل راشي زګه او صحراګان دی لوی لوی نو هغه خيار خزا هغه وی چې زم نه دې ځای کې باکینم هر ځای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زوګه تم زمیم نو واپس برا پسې دل ترازی نو هغه ځای کې ناس تا وختیو او داغي لا خوب ورغه نو هغه ځای کې سملاستا او د شوا چغو د شوی دا رڼا ولګی دا حضرت صفان هغه ګوري سپاد شوی ني شرای ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها ولیدا ام المؤمنین کا تا غنوا نبی علیہ السلام پریشان شو او منافقانو ته مکمل او شو د الزام د بدنامي نو غي نغارو تلاستی واچول او شور جوړګ چې وګوره صفوان هم پاتې شوی دی او ام المؤمنین پاتې شوی ده د دې د نبی د صفوان سره تعلق دی او داغه سره دا پاتې شوی ده او دې کې خو څه چل دی منافق بې ایمانه هغه دې ته هم نګوري چې دا زسکم او څوک بدنامو ما دا هغه خو هغه خپل زړه یا خی او د پراپیګانډي اثري نو دا هغه پراپیګانډي دور اثر هغه یوګ چې بعضی ساده مزاجه صحابه کرام هغه هم شکیان شو چر رشتیا دا ولې پاتې شو او دې کې سچالو پدې کې د حضرت ابوبکر خړای کې د مستان واغم بګي پدې کې شکی شو چر اخر سو اجدا پدې کې حضرت صفات او المؤمنین مدینه تراو رسیدل چراو رسیدل نبی علیہ السلام پریشان دے ام المومنین وی نبی علیہ السلام پریشان دے خبرې ما سره نه کوي ویزاو د اسمان دي درتلما د میستا مور وا زما ترور کې دا په بومه کې دا نو هغه ما سره روان شو بیا خوایدا او بنده چې غمجنی دا بیا خو ګمسانی بیا دا وای تای سم استا مستا حالات شي ز بیا و توام چې و موري تاغ چاته خیری کې چا بدری صحابي دا ما ته وای تا ته کمګلی تا ته سپاتا دا چې دا یو وی نو زه شکی شو زما او د سواد یو میرې شو زه واپس رالم نبی علیہ السلام کور تلان شي راشي همانه تاسو نه کی ما نبی علیہ السلام باندې شکیم چې خبره صدا خو چار صدا نبی علیہ السلام جمعات کې صحابه را جمع کړل او ایمال رائے را گئی زسو کما یو طرف ته صحابي پاسې او نوې قسم په خدای ام المؤمنین پاک ادا او دا بالکل دې ته ګناه نشته او دا منافقانو دا تهمت لګولې بل طرف ته صحابي پاسې ده هغه وای ته زما قوم اسه بدنامه او ته باغی باندې بدنامه لګې دای څه کار دې تهمت لګې په دې کې صحابه یو بل پسې را پاسې ده توري راغستې شوې نبی علیہ السلام په منبر ناز دی او حیران او پریشان دی زګه وړه خبره نه ده داغه په بیبي تهمت لګو د ټولو مؤمنانو په مور تهمت لګو او نبی علیہ السلام پریشان دی پکې او صحابي را پاسې هغه ورته وایي ستاد پر حضرت خزي ډيري دي دا نن بلا بدل لوګو بلا بدل لوګو بل را پاسه دغه وای زما د په الله قسمی چې مول مومنین پاک دا ایته هیڅ ګناه نشته او دا منافقانو دا بدنامه لګولې ده سره ستاد خپګولو د پاره او د بدنامولو د پاره دا شروع دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه ام المؤمنین ته وای زت پلار کرا ورشا هغه پلار کرا لاړه ویج کور ته لړم مور مې ډیره پریشان ده پلار مې پریشان ده هغه ناس ده او قران وایي مور راته وایي چې بچي خیر ده بندې په بنده تهمتونه لګي دا غي دا خیالو چې بنو به بلا ګولې او زم پریشان دې کې نبی عليه السلام راغې او موږ کرا یو خزه سیوا د انصار راغلې وا هغه ناس تا وا نبی عليه الصلاه والسلام ما ته وای او چې عائشه کتا دا کار کړی نو ما ته وایا او توبه وواسي وی ما ورته چې ته شرمېږې نه چې دې پردای خزه مخ کې ته ما ته دا وای او ما پړه کې وی چې کزوام چې ما نه کړې نو دا خبره دې منی نه او که زه وایم چې ما دا کار کړی دی زه صحابي سره پاتې شوی ما په ځان نه بدنامه ولګو پړه کې وایم چې زه الله به زما صفائی وکي خیال مې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبا په وای خفي باندې الله وایي دا مې یقین نو چې الله به وای را لېږي د قران نه او زما صفائی به کوي دیګه دا خبرې شروع دي او نبی علیہ السلام په سر صادر واچو وه په شروع شو دا یاتون رال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم نبی علیہ السلام سر راوچت کو او ما ته وی عائشه ستا سبای الله راولې غلا ما دا لار وی انا نبی علیہ السلام نه معافي وغواړه ما ولې دی وغواړه زما په چا نه منل زه به دا الله شکریا ادا کوم چې زما سبای د اسمانونو راولې غلا دا بدنامه مشرکین نه ولا ګوري داغه منافقانو چې هغه ځان ته مرګري وي د نبی عليه السلام او ځان مرګري کړو دې لپاره چې نبی عليه السلام بدنام کی د دې عزت خراب کی او خپل عزت جوړ کی د نبی عليه السلام په بیبیو بدنام او لا ګلا او تهمت او لا ګو الله داغي سزاګانې بیانوي او بیا بیا الله داغي ذکر کوي چې چا دا بدنامي لګولي کله وایي اولائک هم الفاسقون لکه سلورم آیات کې کله وی ولا هم عذاب نظیم دا سور سزاګانی دا غي ذکر کړي چا چې پاک دامن بدنام کړل چا چې نه کان بندګان بدنام کړل ان الذين جاءوا بالعفك عصبة منكم یقینا کسان چې راته وکړه تر غبان دي اوس ورته منګم دا یو ډول تاسو نه لا تاسو شر الله ګل ګمان مو کوئی بدای بدی خبره شر تاسو د پارا د بدای تاسو د پارا بلکې دا خیر د تاسو د پارا خیر څنګه چې مومنین بدنام شوا الزام ولګي دا دا خیر دی الله وی یو دا خیر دی د مومنین مقام اسه نه معلومه ده الا معلوم شه د دې چې کله دا بدنام ولګي دا چې هغه د دور لوی مقام خاوند دا چې د اسمانونو نه الله دا غي د سفایت لپاره وه راولې ګلا دغه چې کله په تا بدنامي ستا بیبي بدنامي الله ودا سه او کار کوي چې هغه سره به ښکارا کوي چا پاک دامن دی او دا پاک دی لا تاسبو شر الله کوم ګمان مګوي په دې باندې نقصان تاسو لپاره بلکې دا خیر د تاسو لپاره لکل امر منو مګ د سبا من الاسم د پارا دار یو تند دینا سزا دا سزا چې وکړو ګنا نه والذي تولى كبره هغه سړی چې واوښت دی لوی ګناه ته دینا دل د عذاب لوی چا چې دې بدنامي بنیادی خو دیو هغه مشر هغه به سلول نو هغه لا به الله لوی سزا ورکړي شرمای به بی عزت کوي به په زامنو به بی عزته کوي په زومانو به بی عزته کوي په اولاد به بی عزته کوي والذي تولى كبره منهم لو عذاب عظیم دلد عذاب لوی لولا سمیدمو لکلا چو عرض تاسو دیلا نگمان نگو مومنانو سڑو مومنانو خزو ځانونو باندې د خیر به انفسهم خیرا انفسهم وي پاغت عائشی باندې بدنامه دا څو غنیو لکه تاسو باندې چې بدنامه یو دا یې بدنامه دا څو غنا لکه تا باندې چې بدنامه یو نو په ځان بدنامه برداشت کولای شي ستا په مشر ستا د مشر په کور بدنامه او لاګولا دا سی وګړه لګه پتا تی بزان برداشت کولې شي لولا سمیدو لکلا چوارل تاسو دیلا ګمان نه کو مومنانو سړو مومنانو خزو پزانونو باندې د خیر وقالو هذا يفكم مبين او له دینوی چې دادی درو خارا ګور دلته وای وقالو هذا يفكم مبين دای نه دی ویلی چې لټو ناولې نه کوله تحقیق ولې نه کوله نورو ځایونو کې ان جاءکم فاسقون بنبأن فتبینوا لا ټول کو خو چې د ام المؤمنین مقام راغې نو بیا لا ټول ته حاجت نشته ته وای یار اورېګه پته لګوم چې رښتیا دي که درو یار اورېګه زه معلومات کوم چې رښتیا دي که درو د حق پرستو ذکر بیا معلومات بیا بوای چې دا دروغ دي سمدستي بوای بیا په کې تا ته تحقیق موقع پرې نه خدا ولې تاسو نه وي وقالو هذا يحكم بين ولدين نه وي چې دا دي درو خارا لولا جاء ولي بیا ور دي شو دا ولی دا ایراد لنه کول په دیوان دی مسلورو گواهانو او کله اجراد لنی گڑی په گواهانو فاولائک عند الله هم الكاذبون نو دا کسان په نزا الله هم دی دی دروغ جن ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنوے فضل الله پتا سبحان دی رحمت الله په دنیا او آخرت کې رسیدلې وو تاسو ته پاس کی چې نور دی تاسو پاږي کې عذاب نظیم عذاب لوی زکه بعضی د سادتون د وجه په کې راغلیو او ګمان کو تاسو دی باندې معمولی ګما ګنا تاسو خدا خیال کې دا جرم نه دی نو مول مومنین بارا کې خبرې کیږي او توای دا جرم نه دی د ام المؤمنین بدنامی راضی او توای دا جرم نه دی وتاسبونه اینا ګمان کو تاسو دی باندې زما مړي او عند الله عظیم او دا بنزا الله باندې لوی ګناو ولې کلا چې وارز تاسو دی لرانو تاسو نوی ما یکون لنا ان تکلم بهذا چې ندی مناسب مونږه چې مونږه خبرې وکړو دي کې پاکی دا تعالی را اللہ دا بہتان نظیم دا دا بدنام لویا تاسو نورو خبر تسا یو تحقیقات تا اس ضرورتو معلوماتو تا اس ضرورتو تا با فورن ویلیو زما خلاو دا خبری زدی کی خبر آو کم او تا با فورن وی چه آزا بہتان نظیم دا بہتان دے بدنام دا لویا بدنامه ځان نه جوړه کړی دا یعزکم الله وان تعودو لمثلی ابدا پندر گئی تاسو ته الله چراون ګرځي لمثلی مثل دیتا دا یو نوی چې دی واکې دې خبرې تا مثل دیتا هر دینی مشر هر دیندارا چې کله دا هغه بیبي باندې سو بدنامه لګئی نو تا ته هم دغه حکم نه دی دا حقیقت ورته دي چې هاذا بوتان نظیم سوچ دې جرم تراو ګرځي دا دا درو جن دې دا کاذب دې تبا دا وای یا یذکم الله ان تقولوا لمثلی ابدا پندر گئی تاسو ته الله چراونو ګرځای مثل د دې د چارې عمر ان کنتم مؤمنین کای تاسو مؤمنان اګه مؤمن نه نو بیا خله غرتو چې سوای غوایا برا بازار نه وزي کته بازار نه وزي یعظکم الله ان تعودوا لمثلی ابدا پاکه سانوگی چی ایمان راوڑه ده نو دای ته عذاب دردناک دنیا او آخرت کې چې بیاي خوري نیکان بدنامي په پرېزګار تهمتونه لګایو دنیا کې به هم الله سزا ورکړي نو کله به د لور نه تنګي او کله د خزنه او کله د زوم نه او کله د زوی نه ان الذين يحبون تشي الفائت شاتو یقینا کسان چې غي مینا کوي چې قرش بیاي په مؤمنانو کې دایله د عذاب تر دماغ دنیا او آخرت کې سړی لا حیا ورزي ګندره خبره بدل ورزي په ولولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل الله الله پتا سو رحمت الله نبی او پاک کړه تاسو نه یو تن چاروم لیکن الله پاک ایسو کی چې خوښي والله سميع عليم الله دې اوریدونکو پوها استاد حضرت ابوبکر خورای او هغه هم د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د خپل پپو په بدنامه کې شریک شوی او صدر شوی او حضرت عمر حضرت ابوبکر با داغه سره امداد کو احسان به ور سره کو نو کله چې دی کې شریک شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سره مزه بیا هګړه نه کوم خړای و دا او کله کله د سړی زړه راو پړسیږي وینه با کوم د سره نور امداد دا زما خړای او ما سره امدادونه کول احسانونه کول او دیم په دې کې شریک شوو نه با کوم خو چونکه هغه قصدا نه و د ناپوهه د وجه و هر دا د غلطای نشوی دي ولا یا دلیل الفضل منکم وسادی یا کسان دې خوري خاوندان د ګوروا دي تاسو نه او د مال د فراختیا چې ورکی خپلوانو ته مسکینانو مهاجرین ته په لار د الله کې ولیابو وسفا ولیسفو لری دیږي د زړه دا خبره او مخ دی واړی د دې خبره نه الا تحبون ان يغفر الله لكم آیا تاسو مینه نه کوی چې بخنه وکي الله تاسو ته ته دې معاف کا الله به تا معاف کی والله غفور رحیم او الله دې بهونه مهربان ان الذين يرمون المحصنات یقینا کسان چاغی بدنام لګی په پاک دامنو نا خبر مومنانو لوینو فی دنیا والآخرہ پلانا چوی دنیا و آخرت کی چاچ پاک دامن بدنام کرو په دنیا کې به هم په لعنتی آخرت کې به هم په لعنتی هر او پاغه د سات په الزامونه ولاګیدل دیوی جهاد لنځي او د مال دا کوي او د دا کوي د دا کوي هغه یو کمیټي جوړ کړه چور شي تاسو ګورې معلوماتو کوي حدیث کې هغه مسجد بني زره ترال چرال خلکو نه تاسو کو ټول دار سات خووي یو په یو غرا پاسې ده راغوي دې دان کوي دې دا کوي دا الله که ستادی بندا په ما باندې درو ویلی نو الله عمر ورلا ډیر کی او ټول عمر خوار ساتي او دوانی فتنی او مصیبتونه راولی په مصیبتونو یې اختا کې راوی وای ماغه سړی بیا لیدلو چې دا ریزه په دې سترګو را پرېوتې وي دوره بډا شوی و پلیدی خبرې د پلیدو خلکو سره خایي پلید کارونه د پلیدو خلکو سره خایي پلید د پلیدو د بار دی پلید به د پلید سره یو ځای کیږي والخبيثون للخبيث او پلیت خلق دا پلیت کارونو پاره یو و طیبات لطیبینا پاک خلق دا پاک خبری دا پاک خلقو کار دے او پاک خلق دا پاک خبرو دا پاره یو خبیث با دا خبیثو سر یو دائی کیگی طیب با دا طیب سر یو دائی کیگی تر دې پورې چې تاسو اجازه تو علی زمره مخې لورغه